هغه چار پای بهیمت الانعام ساروی چار پای الا مگر ما یطلع علیکم هغه چې لوستل کیږي پتا سو باندې غیر محل الصید مکی گئی حلال گنون کې د اخکار وانتم حرم چې تاسو په حال د احرام کې یی لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکوی د نخو د الله تعالی ولا الشهر الحرام او نه د میاشتې د عزت ولا الهدیا او نه د قرباني ولا القلائد او نه د امبل والو سارو چې غاړي کې تنبل اچولي د قرباني مال ولا امین البيت الحرام او نه مکیږي تاسو قص کوون کې د کور د عزت من یعنی بی عزتی کول د بیت الله یبتغونا چې طلب کوي غواړي خلق فضل من ربهم فضل در رب خپلنا په حج کولو سره یعنی اجان چې حج لسی و رضوانن او رضا من دي د الله غواړي و اذا حللتم او کله چې وزید احرام نه تاسو په ضد کې مورانه ولي دشمنی دی یو قوم ان صدوکم پدی وجه چې من کړی وای تاسو ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه د جمعات عزتمند بیت الله نه ان تعتدو ان تعتدو چې د حد نه تیر شي وتعاونوا او مدد کوي دی یو بل علل بر پنی کای سرا وتقوا تقوا سرا پرزګاری سرا ولا تعاونوا او مدد مکوي د یو بل سره علل اسم والعدوان په ګنا او د ظلم په کارونو کې علل بر و تقوا قران او سنت په خورولو کې یو بل مدد وکړي ولا تعاون علی الاسم والعدوان او مدد مکو د یو بل سره په ګناه او د ظلم په کارونو کې یعنی په بندولو د قران او کولو د شرک او د بدعت واتقوا الله او ير کوي د الله تعالی نه ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی د आवाज شي بغیر د الله نه د هغه باندې یعنی منخت د غیر الله الله نه سوا بل چا په نوم باندې اومن له شاغه حرام والمنخنقه او اغم ساروي چې غاړې خپي کړي شو پړې په مړې کې بند شوا والموقوزه او اغم مال چې ټکول شوی دی په کانو الا ما زکیتم مگر هغه چې حلال کړی تاسو یعنی ذبح کړي تا پکې وا تاسو ذبح کړه او دا د دیب زین والمنخنقتو والموقوزتو والمتردیتو والنتیحتو وما اکل السبعو پا دی سیزنو کی چی سا پکی وا او هغه چې زب کړی شوی وی علن نو سبي په درگاهونو د غیر الله هغه حرام دی وان تستقسمو او هغه چې قسمت معلومه تاسو بل ازلام په غشو سره خپل قسمت معلوم وای ذالکم فسقن دا کرونا نافرمانی د لوی لکم تاسو لرا دینکم دین تاسو واتممت علیکم او پورا کړو ما په تاسو باندې نعمتي نعمت خپل ورضیت او غره کړې دې ما لکم تاسو لرا الاسلام اسلام دینن دین فمن ذطر نو سوک چې ناچار یعنی مجبور کړي شو فی مخمسه پس سخت لوګه کې غیر متجانفن مردار نه بل خوري او که مردار وی وینا وی نو وینا بن نه خوري مردار نه خوري او که وینا او وخت خنزیر وانو خنزیر بن نه خوري وینا به خوري ضرورت د وجه او یو طرف ته خنزیر وخت بل طرف ته نظر غیر الله دې منښت دا نو د خنزیر وخت به خوري د نظر غیر الله نه بن خوري ځکه په ترقې دی مردار پلیت ده خود نه زیات وینا پلیت ده وینا پلیت ده خود خنزیر وخت زیات پلیت ده خنزیر وخت پلیت ده او غیر الله منقت زیات پلیت ده او معافی د الله نه غواړي فإن الله یقین الله تعالی غفور رحیم بخون کې دی رحم کوون کې دی خو دنه ور کړی وی تاسو هغه ته تعلیم د احکار ور کړی وی تاسو هغه ته مما علمکم الله دا هغه سن چې خودنه کړی دا تاسو ته الله پاک یعنی سپه بستا تابعی تبه لیږي الله پاک وی چې تاته او بسم الله بوما دا ان شاء الله تفصیل کې راځي حلال کړی شوی دی تاسو لرا الطیبات و پاک سی زنا و طعام الذین اوتوا الكتاب او خوراک یعنی ذبیحه د هغه کسانو چې ور کړی شوی دی ورته کتاب حل لکم حلال د تاسو لره جایز تاسو لره و طعامکم او خوراکا یعنی ذبح تاسو حل لهم حلال د اغوی لرا والمحصنات من المؤمنات او پاک لمنی والمحصنات پاک دامنی یعنی پاک لمنی اصیل خزی من المؤمنات مؤمنی خزی تاسو ته جایز دی والمحصنات او پاک لمنی یعنی پاک دامنی خزی من الذین اوتل کتابا ده هغه چانه چې ورکړې شوی دی ورته کتاب پاکی به حاصلون کې یعنی وعده سرا غیر مصافینا نه به تاسو بدکار کوون یعنی زنا کوون کې ولا متخذی او نه به نه به نه به دا خزی متخذی ولا متخذی او نه به دا خزی چا چې کفر ګډ وډ کو د ایمان سره فقد حبط نو یقینا برباد شو عمله عمل ددو وهو فی الاخرته او دیو په اخرت کې من الخاسرین وی بده تاوان والو نا تاوان والو نا تاوانانو نه بدایي فتطهروا نو ځان خپا کړئ یعنی غسل وکړئ وان کنتم او تاسو یی مردا مریضان نا جوړی او علا سفرن یا په سفر باندې یی او جاء احد منکم دې د پاره چې شکر وکړئ تاسو دې د پاره چې شکر وباسئ د الله واذکروا یاد کئ تاسو نعمت الله نعمت دی الله تعالی علیکم پتا سو باندې ومیثاقه الذی او پورا کړی وعده دی اغه اغه وعده دی اغه وعده دی الله الذی هغه وعده واثقکم به چې په کړه د تاسو بیان کون کې گواہی کون کې بالقسط په انصاف سره ولا یجرمنکم او تیز دې نکړي تاسو لرا او زب کې موران ولی تاسو لرا شنعانو قوم بغض دیو قوم دوی بدلوي کلمې د الله تعالی ام مواضعه د خپل زینون یعنی مقصدنا ونسو او هیر کړه دوی حظن حصہ مما داغینا ذکرو به چې بیان شوی و هغه په دوی باندې فاغرینا بینهم العداوه فاغرینا نورا پور تکړه مونږه وروانه چول په دې کې بینهم د دې په منځ کې العداوت دشمنی په ظاهره کې والبغضا او کینا په زړه کې الی یوم القیامت تر ورځ د قیامت پورې وسوف او زر دې چې ینبئهم الله خبر ورکړي دوی ته الله پاک قد جاءکم یقینا راغله د تاسو ته رسولنا پیغمبر زمونږه رسول زمونږه یو بین لکم واضح بیانې تاسو ته کثیرن ډیری یعنی مسلې مما کنتم داغین چې تاسو وای تخفون من الكتاب پټولې د کتاب الله نا و یعفو او مخ اړی لقد كفر الذين يقينا كفر کړه دا کسانو قالو چې وای ان الله یقینا الله تعالی یعنی واقدار هو المسیح هغه مسیح دی ابن مریم سید مریم علی السلام قل تو ورتو آیا ای زما پیغمبر فمن یملکو نو سوګ اختیار لري په مقابله دو من الله دی الله تعالی کې فمن یملکو من الله نو سوګ اختیار لري په مقابله د الله تعالی کې شیئا د سسیزو د اختیار ان ارادا که او غواړي الله تعالی ان یهلک المسیح چې مړ کړي عیسی علی السلام لرا ابن مریم زید مریم علی السلام و امه او مور دې هغه لرا مړ کی ان الله پاک عیسی علی مړ کی مور لې مړ کی ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دی جميعا ټول ټول لرا الله پاک مړ کی نو څوک به بچ کی پاکی زمکی تا اللتی آغا کتب الله لکم چې فرض کړی دا لمقر کړی دا الله پاک پتا سو باندې یعنی جهاد ته اغه ولا ترتدو او مو واپس کیږي علا ادبارکم پشاغان خپلو پتنقلبو خاسرین پس شی بتا سو تاوان والا او بغرز تاسو تاوانیان قالو وی دی خلقو یا موسی اے موسی علیہ السلام او دخلوا علیهم الباب داخل شي په دوی باندې دروازې نه فاذا دخلتموه نو کله چې داخل شوي هغه ته فانکم یقینا تاسو با غالبون زور ور یې غالب یې وعلى الله او خاص الله تعالی باندې فتوکلوا ځان سپاره توکل توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کتا سو یی مؤمنان کتا سو ایمان والا یی